الرحمن الرحیم وترا کثیرا منهم یسارعون فی الاسم والعدوان واکلهم السحت بیان دی د یهودو بدعملو او د منافقانو د بدعملۍ نن منافقان ولی تبا و برباد دي یا منا... یهود ولی تبا و برباد دي دوی قابل د غضب ولی دی وی دوی کې دا درې اعمالو دغه درې اعمالو د وجې نه په دوی باندې سره د الله غضب شوی دی مغضوب علیهم په دوی غضب شوی دی وترا کثیرا منهم ته به وینې زیات د دوی نه د دې یهودو نه وترا ته به وینې کثیرا ډیر منهم د دې یهودو نه چې یو عمل به دی یسارعون هغوی به تیزي کوي فی الاسم د ګناه په کار کې چې چرته د ګناه کاری دی به پکې اول ناستی یسارعون هغوی به تیزي کوي فی الاسم په ګناه کې والعدوان او په ظلم کې چې چرته د ظلم کاری کنه نو دی به پکې وي د ټولو نه مخکې و اکلهم السحت او په خوراک د هغوی کې حرام وله چې چرته حرام خوری وي کنه دی به پکې اول لمبري ما به وګورئ استادان هم وایي چې د یهودو د بدبختۍ شی څو دا درې چې په ګناهونو کې ړواندېوالی په ظلم کې ړواندېوالی او په حرام خورۍ کې ړواندېوالی دقه درې څیزونه دي چې د انسان دنیا هم تباه کوي او آخرت هم تباه کوي زمونږ دا پیران نه دي دا اکابر او بزرګان دوی ګورې او علما بلکې قرآن هم دا وایي چې د خپل ځان اصلاح کوي دې درې خبرو ته دغه وکړي د ګناهونو نه نفرت او بل دا دی چې د ظلم نه نفرت او د حرام خورۍ نه نفرت ښه الله تعالی د خپلو انبیاو او د نیکانو خلکو دغه څه کوي یسارعون فی الخیرات هغه د یو بل نه وړاندېوالې په ښه کارونو کې کوي بدعمله څه کوي یسارعون فی الاسم یسارعون چې هغوی تیزي کوي فی الاسم په ګناه کې والعدوان په ظلم کې و اکلهم السحت او په خوراک د هغوی کې حرامو له لبئس ما ډېر بد دی یو شی لبئس ما ډېر بد دی یو شی کانو یعملون چې هغوی به کوو بیا دی د یهودو دا بزرګان چرته تلیو د یهودو دا علماء کرام چرته تلیو چې دا خلک نه منې کول ورې د علاقې بزرګان د علاقې علما دا د دې قوم ذمه وار دي چې هغوی بدعملی کوي دوی دې ورته امر بالمعروف نهی عن المنکر کوي لولا ینهاهم الربانیون ولې نه منې کول دوی له د الله والا خلکو ولې نه منې کول دوی له الربانیون الله والو والاحبار او علماو دی علماو دی الله والا خلکو دی بزرګانو ولې نه منې کول دوی عن قولهم الاسم دا غوینا د دوی دروغ له دا غوینا د دوی ګناه له هغه د ګناه خبرې چې دوی کولې هغه دروغ د هغې نه ولې نه منې کول و اکلهم السحت او د خوراک د دوی حرامو له په کارو چې دی الله والا خلکو او دې علماو دا راپاسېدلې وي او دا خلک د دې ګناه د خبرو نه د دې دروغو او غلطو خبرو نه او د دې حرام خورۍ نه دغه کړې وي منې کړې وي لبئس ما ډېر بد دی یو شی کانو یصنعون چې دوی به کولو دغه نیکانو خلکو دې علماو چې دا کم کار کو هغه کار سو چې هغه ترک د نهیو هغه نهې پریښې وه دا ډیر بد و په مدینه منوره کې دا یهود نه دي دا ډیر آباد و دا باغونه و جیدادونه و کاروبار و بیا اندازې مال او دولت دوی سره و چې کله رسول پاک صلی الله علیه وسلم مدینه منورې ته راغی دې بدعملو د ده خلاف شروع کړ ده سره دشمنی شروع کړه الله پاک په دوی باندې وچکالی راوستی الله د دوی په مالونو باندې بیماری راوستی نو خوار او زار شو غریبانان شو دی که یو بدعمله دی فخاص نامه وه یو دی نباش دوی دواړو وی استغفر الله الله شوم شو الله شوم شو چاله سنه ورکی د هغې بیان وقالت وقالت اليهود اووی یهودو ید الله لاس د الله چې دی ید الله لاس د الله مغلولتون دا راغونډ کړی شوی دی د الله لاس چې دی هغه راغونډ شوی دی چاته څه ورکوي نه بخیل او شوم دی تاسو پوهېږئ که نه وایي پلانی سړي لاس کولاو دی څه ته وایي سخاوت پکې دی پلانی سړی لاس راغونډ دی چاته څه نه ورکوي نو دوی وی چې لاس د الله چې دی مغلولتون دا راغونډ کړی شوی دی غلت ایدیهم راغونډ دې کړي شي لاسونه د دوی یا غلت ایدیهم راغون شوي دي لاسونه د دوی لکه الله شوم نه دی د الله لاسونه راغون نه دي لاسونه ستاسو د خیر او د دین د کارونو نه راغونډ دي ولعنو او په دوی باندې لعنت شوی دی بما په سبب د هغې خبرې قالو چې دوی ووې بل یداه بلکې لاسونه د الله مبسوطتانې کلاو دي د الله کې چې څومره سخاوت دی دونه بل چا کې نشته ينفقو کیف یشا الله خرج کوي چې څنګه د الله خوښه وشي بیا دی د قرآن مجید دا قرآن مجید نه دی د نیکانو دپاره دا ذریعه د سعادت او د کامیابی ده لیکن د کافرو دپاره قرآن مجید وليزيدن او خامخا خامخا زیات بکی چاله به زیات کی کثیرا ډیرو له منهم د دې یهودونه ډیرو یهودو له به زیات کی الکه څوک به وله زیات کی ما انزل الله هغه کتاب چې الله را لیږلی دی الیکه تا ته من ربکه د طرفه د ربستانه خامخا زیات بکی دا لیزیدن نه دی دا فعل دی کثیرن مفعول کې او ما انزل الله د هغې دپاره فاعل کې خامخا خامخا زیات به کی ډیرو له د دې یهودو نه څوک به وله زیات کی ما انزل الله الیک هغه هغه کتاب چې الله را لېږلی دی تا ته من ربک د طرفه د رب ما انزله هغه چې را لېږلی شوی دی تا ته د طرفه د رب ستانه دا کتاب به دې یهودو له زیات کی هلکه څه شی به وله زیات کی طغیانا سرکشي و کفرا او کفر چې یو آیات راغلی د یو آیات نه باغیان او په یو آیات کافر چې دوه آیاتونه شي په دوو آیاتونو باغیان د دوو آیاتونو باندې کافر چې څلور آیاتونه شي نو چې څومره زیاتیږي د دوی کفر زیاتیږي د دوی بغاوت زیاتیږي لکه مسلمان نه دی چې یو آیات نازل شي نو ایمان پې راوړي ځان پې پوه کړي ایمان هم زیات شو اجر هم زیات شو چې دوه شي نو نه ایمان زیات شي چې درې شي نور ایمان زیات شي طغیانا سرکشي و کفر او کفر مزری استاذ وایي د قرآن مجید داسې مثال دی لکه الغذاء الصالح دا ښکلی خوراک چې کله د سړي صحت ښي ستاسو د وطن ښه ښکلی خوراک څه دی روته اوس دا روته چې د چا صحت ښي او وی خوړه نو دا ولا نورم طاقت زیاتوي خو چې د چا صحت خرابي او وی خوړه دنه دغه خرابي معده ورسو لا ولا دغه دی بیماری زیاتوي دقسې قرآن مجید د خیر او د برکت دغه دی خو چې څوک ورته سر کیدي د هغه ایمان او د هغه خیر زیاتوي خو چې څوک د دنه بغاوت کوي د هغه سرکشي زیاتوي والقینا بینهم العداوه ګورئ د بيدينۍ او قرآن ته د شا کولو يو دا نقصان دی چې الله په هغه قوم کې دشمني اچوي چې کم کورنۍ کم قوم قرآن ته شا کو الله په منځ کې دشمني واچوي والقینا من اچولې دی بینهم العداوته په منځ د دې یهودو کې دشمني والبغضاء او بغض د یهودو چې په خپله کسونه بغض او کینه دی کینه ده نو دونه د نورو قومونو نشته الی یوم القیامه دا بغض به کمی پوری وي تر ورځ د قیامت پوری یهود سازشان ډیرو دوی به د رسول الله او د مؤمنانو خلاف سازشونه وکړه خو چې سازش به یې وکړو وکړو وکړو ناګنه به ختم شو ناکامیاب به شو کلما اوقدو نارن کله چې دوی بلکې اور کلما اوقدو نارن کله چې دوی بلکې اور دلته مراد د اور نه سازش د رسول الله خلاف سازش وکړي دا قومونه ورپسې راوچت کي للحرب دپاره د جنګ نو اطفأها الله الله مړ کي دا اور الله ولګي په خپله دا مړ کي اخري سازش د دوی دا چې کعب ابن اشرف او دا په قبایلو وګرځېدل او د رسول الله خلاف یې راوچت کړل چې راوچت یې کړه نو غزو احزاب شو په غزو احزاب کې الله پاک څنګه چلو که باد یې پرې راوسته ملایکې پرې راللې لاړل تباه او برباد شو نو هر کله چې دوی بلکې اور او سازش للحرب د پاره د جنگ دکه مسلمانانو نو اطفأها الله الله مړ کی دغه اور و یسعون فی الارض دوی کوشش کوي په ځمکه کې فسادا د فساد خورولو والله الله پاک چې دی لا یحب المفسدین هغه محبت نه کوي د فساد کوونکو سره ولو ان اهل الكتاب کچرې د اهل کتاب دا یهود او عیسایان آمنو دوی سی ایمان روړی وی لکه پشان د مؤمنانو واتقو او دوی ځان بچ کړی وی د دې بد عملونه لکفرنا عنهم نو موږ به خامخا لرې کړی وی د دوی نه سیئاتهم ګناهونه د دوی هغه زاړه ګناهونه به مې د دوی لرې کړی وی ولادخلناهم او خامخا موږ به داخل کړی وی دوی جنات جنات النعیم جنتونو د نعمتونو ته ولو انهم اقاموا التورات او کچر دی خلکو صحیح عمل کړی وی په تورات یهودو په خپل کتاب تورات صحیح عمل کړی وی والانجیل او په انجیل باندې یهودو په خپل انجیل باندې صحیح عمل کړی وی وما انزل الیهم او پاغه کتاب چې را لېږل شوي دي دوی ته من ربهم د طرفه د رب د دوی نه چا قرآن مجید دی نن که صحیح عمل موږ په قرآن مجید کړی وي د قرآن مجید صحیح عمل یو دا دی چې فیصلې په قرآن وما انزل الیهم او په هغه چې کم نازل شوی دی دوی ته من ربهم د طرف د رب د دوی نه حقیقت دا دی چې په قرآن مجید عمل ګورې دا ډېر د خیر او د برکت نغه دی الله دې معافي وکړي نن یو سړي زړه کې نشته چې دنیا کې نظام راشي پرون یو اخبار کې یو سړی و دا کال به د اسلامي دغه او موږ به اسلامي نظام راولو داسې به کوو او ټول ورته کیمرې لګېدلې وي لکه تصویرونه جوړوي نو تصویر خو اول د شریعت خلاف دی نو چې ستا هغه کم جلسه ده او کم نظام دی یا د شریعت خلاف شو نو ته به څنګه کم شریعت راولې هغه یو د رسول الله د زمانې شریعت دی نو په هغې کې خو اول مسله دا ده چې تصویر کشي دغه ده منه ده ښه نو که چېرې دوی یهودو په خپل تورات صحیح عمل کړی وي عیسایانو په خپل انجیل صحیح عمل کړی وي او نن چې دی صحیح عمل شوی وي په هغه کتاب چې الله دوی ته رالیږلی دی نو الله به په دوی باندې داسې خیر او برکت راوستی وي چې هم به د پاس نه خیر او هم به د ځمکې نه خیر لاکلو نو دوی به خوراک کولې من فوقهم د پاسه د دوی ومن تحت ارجلهم او لاندې د خپو د دوی نه د پاس نه بم دوی ته خوراکونه ملاویدل او د خپو د لاندې نه به ملاویدل څه مطلب ځنې مطلب دا وایي یعنې من کل جانبین د هر طرف نه به دوی ته د غر نه به ورته دوی ته خیر و د سم نه مې نه به دوی ته خیر و د هر طرف نه به دوی ته خیر و خیر و یا دا مطلب دی چې د بره نه به دوی خوراک کو بارانونه به ټیم په ټیم کېدل برکتونه به پې الله نازلول او د ځمکې نه دا دی چې ټیم په ټیم هر څه کېدل د جوارو په وخت کې جوار او د غنمو په وخت کې غنم او د سبزو په وخت کې سبزي منهم بعضې د هلکه دا یهود ټول ګنده دي وایي نه منهم بعضې د دې یهودو نه امتون یو امت دی مقتصده مقتصده منه کوي عادلتون نیکان بعضې پکې داسې دي چې هغه انصافدار دي نیکان دي لکه عبدالله ابن سلام او د هغه ملګري وکثیر منهم او زیات د دوی چې دي سا ډیر بد دی ما یعملون هغه کارونه چې دوی یې کوي بیا الله خپل پیغمبر علیه السلام ته خبره کوي خو ګورې اورئ موږ ته یا ایها الرسولو ای پیغمبره بلغ ته ورسوه ما انزل الیکه هغه چې رالیږلی شوی دی تا ته من ربکه د طرفه د ربستانه دا څومره دین مو چې تا ته رالیږلی دی د دې دین دا هره خبره بیله بیله د خپل امت ته ورسوه رسول الله خو رسولی دا ورسوې خو هغه ته ځکه وایي چې دا اورئ موږ ته چې د رسول الله دا ذمهواري شوه نو زمونږ هم دا ذمهواري ده چې د قوم ته او د خلکو ته د الله دین ورسوو بلغ ورسوه ما انزله هغه چې رالیږلی شوی دی الیکه تا ته من ربکه د طرفه د ربستانه ټول که مثلا په سلو خبرو کې دی یو کم سل ورسولې او دا یوه دې پرېښوه تا د الله ذمواري پوره نه کړه د دین ذمواري پوره نه کړه و ان لم تفعل که چېرې تا دا کار ونه که دا ټول احکام د خلکو ته ونه رسول بعضې دې ورسول بعضې دې ونه رسول فما بلغته نو تا نه دی رسولی رسالته پیغام د هغه هغه د الله پیغام تا رسولی نه دی او که ته چې د الله دین خلکو ته رسول دا خو ډېره ګرانه ده اوس ډمان چې راولي هر سړی د قدر عزت کوي هر سړی دا نه وایي چې دا غلط دی خو ته چې لاړ شو یو سړي ته دروازه وټکې چله راشه جومات ته او د دین خبره کیږي غلط دی او دا سله راغلی دی هر سړی به د مخالفت کوي چې په مسلمانانو کې د مخالفت کوي نو په کافرو کې خو بیا په طریقه ولا کوي نو الله وی والله یعصمک الله ساتی تا من الناس د خلکو نه الله به د خلکو نه ساتی والله الله پاک چې دی یعصمک هغه ساتی تا من الناس د خلکو نه ان الله یقینا الله لا یهدی القوم الکافرین هغه هدایت نه کوي د کامیابې چاته قوم کافرو ته ابله ورځ تاسو بخاري کې ووي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو سفر نه راغی حضرت عیشه بی بی وی په خپل کور کې خو خوب نه ورته سهرن بې خوبه و د خولې نه ووته چې کاش چې یو نیک دینداره سړی وي او زما یې څوکیداري کړې وي تاسو بخاري کې وي چې ګورو د وسلې بار کړپ کړپ وشو رسول الله وی دا سوکې وی حضرت زه سعد ابن ابي وقاسم وی سله راغلی وی ما وی چې یره د رسول الله لږه څوکیداري وکم ډېرې بې اندازې دعاګانې ورته وکړې او رسول الله وده شو بیا به یو یو راته او د رسول الله څوکیداري به کوله کله چې دا یاد د شپې نازل شو چې والله یعصمک من الناس وایي رسول الله په خپله دروازه کې سر را بهر که او چې څوک څوکیدار و ته وایي ځه خپل کار کوه الله زما د حفاظت ذمواري په خپله واغشته نو بیا به څوکیداري نه کېده نو والله یاسم که الله ساتي تا من الناس د خلکو نه ریاضه دلته خلک اعتراض کوي اعتراض دا کوي چې په غزوه احد کې د رسول الله مبارک سر زخمی شوی او که نو زخمی شوی چې وینې ترې را روانې وي هغه یو بد عمله چې په رسول الله باندې ګزار وکړو نو دا مخکنی غاښ مبارک شهید شوی او که نو شهید شوی نو چې دغسې سر یې خوږ شو غاښ یې دغه شو مات شو نو بیا څه مطلب دی چې والله یعصمک من الناس الله تا د خلکو نه ساتي د هغې دوه جوابونه کوي یو جواب دا دی الله دې ساتي د مرګ نه چې الله به د باندې دشمن نه مسلط کوي چې هغه تا مړ کړي او هلته خو سر خوږ شوی او سړي خو سر خوږېدل دا خو دغه دی کامیابي ده تاسو د مجاهدونو تپوس وکړئ چې مجاهد واپس راشي او کم سړی زخمی شوي وي نو وی دا کامیاب دی او چې کم سړی زخمی نه وي دا کامیاب نه دی یا دا یا دا دی چې دا سوره مایده ده او سوره مایده ګورې اخر کې نازل شوی دی هغه چې په احد کې چې کومه واقع وه اوله وه هلته والله یعصمک من الناس حکم نو راغلی دا بیا دغه راغلی رستو او واقع چې دا آیات راغی بیا چا د رسول الله ویښته مبارک تم دغه نه دی رسولی څه نقصان قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ګورې د هر امت کامیابی د هغه زمانې په کتاب کې ده ښه یو امت یې خو چې هغه د الله کتاب ته شا کي که نه ګورې دغه امت په هېڅ کې نه دی اګر که ځان ته نامي اوچتې اوچتې اخلي قل ته ورته ووایه یا اهل الکتاب ای اهل کتابو ای یهودو عیسیانو لستم علی شیء نه یې تاسو په هیڅ یو شي دا تاسو ته چې دا نامه د یهودیت ته او نامه د عیسایت ته ګورې دا تشه نامه دا هیڅ شی نه دی حتی تر دې پورې تقیم التورات چې تاسو ودروې تورات نیغ ودروې تورات تورات ودرول څه دي ایمان پې هم راوړې ځان پې هم پوهې کې عمل پی هم وکړي والانجیل او په انجیل وما انزل الیکم او پاغه کتاب چې رالیږل شوی دی تاسو ته من ربکم د طرفه د رب ستانو سونه نن زه ویم زه مسلمان یم او ته وی زه مسلمان یم هلکه دا نامه نه پوره دغه کیږي دا څه کامیابي نه ده هېڅ شی نه یو موږ چې کومې پورې موږ خپل کتاب باندې صحیح دغه نه کړی عمل وليزيدن کثيرا منهم او خامخا خامخا زیات پکې ډیرو له منهم د دې یهودو نه څوک به وله زیات کی ما انزل الیکا هغه کتاب چې رالیږلی شوی دی تا ته من ربکا د طرفه د رفستانه څه شی به وله زیات کی طغیانا بغاوت او سرکشي و کفر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 خوږ پیغمبر علیه السلام په حدیث هم صحیح پوی کې دا کم کتاب مونږ شروع کړی دی ربه مونږ کمزوري یو ته راسره امداد وکړي صحیم په دې کتاب باندې پوه که ربه صحیم د دې کتاب پوه نصیب وګرځوه ربه د قرآن خیر او برکت مونږ ته دنیا کې هم راکه زمونږ بچو ته هم ورکه کورنو ته هم ورکه په قبر کې هم راوه د دې خیر او برکت مونږ ته راکه په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې ربه ته مونږ د دې لوی خیر او برکت نه ته مونږ مو محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښو کړي الله دوی له د دې راتلو کېناستو دنیا کې هم